اسباب او حکمتونه پکې ذکر کړي او په دې کې مسلمانانو او مؤمنانو له زجر نه چې وقتی تور باندې شکست چې کله دی له حاصل شونه دین تعجب کولو چې موږ له هزیمت او شکست اولیو شو دا د کوم ځای نه راغی څنګه راغی نو په دې آیات مبارکه کې جواب کوي چې په دې کې ستاسو د عمل دخل نه چې زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاسو له حکم کړو چې دا مرچه به تاسو په دې جهاد کې نه پرې دی نو تاسو نه اجتهادي خطا او غلطي وشو نو د خپل عمل د لاسه تاسو له هزیمت او شکست ملاو شو لکه مخکې آیات یو سل دو پنځوستم کې دا اسباب ذکر کړیو وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة چې الله ورله بخنه کړی دا الله معاف کړی دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم له حکم کړی چې تم ورله بخنه واړه معافي ورله وکا او د دې غلطۍ د وجې نه دی داسې مرتبه لنی دی رسیدلی چې پرېږي دا وشاورهم فی الامر دای سره د جهاد په کارونو کې مشورې مکوا کله چې د بدر قیدیان مسلمانان ونیول او دا غینې جرمانه او فدیه واغسته خوشی کړ نو دې سزا بیا آینده کال په وحود کې مسلمانانو لویلا او شوا د الله خو خداوه چې دې دې مشرکانو د قیدیانو نه فدیه و نه خلی بلکې د الله د دین دشمنان دي د نبی اسلام مقابله لرو دي نو دا ټول دی وجل شي خو مسلمانانو دا غي نه فدیه واغستا جرمانه واغستا ډېر صحابه کرامو مشوره دا و نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا چې دینه به فدیه واخلو کې دې شي الله په نصیب کې ایمان لیکلې هدایت ورلو کې او په دې فدیه باندې مسلمانان مضبوط شي د دې قتال او مقابله له نورم ځان تیار کی نو دې چې کله دا فدیا او جرمانه واغست عمر رضی الله عنه وی فقتل منهم 70 نو د دې په بدله کې بیا په اوهد کې د مسلمانانو نه او یا شهدا او شول او یا کسان شهیدان شول وفر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم او میدان د احد کې د نبی اسلام مرګي دا غي نو تختیدل مخکې تاسو ل ذکر شول چې شیطان आवाज کړو چې الا ان محمدن قد قتل او یو کافرم په نبی کریم صلی الله علیه وسلم گزار کړو د توري نغم چې غواله او چې ما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وجل شهید میکو مسلمانانو غن صحابه کرام په دی باندې دا غي حوصله لاندې شو او را واپس شول نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم له تکلیف ملاو شو وکسرت رباعیته دا غي دا رباعی دا تیر غاخ شي دا مات شو وهشمت البيضة على رأسه وسال الدم على وجهه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سر باندې جنگي ټوپۍ پرتوا هغه ټوپۍ د ډېرو گزارونو د وجې نظرې زری شو تر دې چې داغي دا کړې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اننګو مبارکو کې وردن نشوي او دا غي په مخ مبارک باندې ویني رو به دي وی وانزل الله اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثلها امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه د دې بارکه الله د آیات را نازل کوم وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله په دې آیات مبارکه کې اوس د غزوه احد هغه حقيقي سبب طرف له اشاره ده د شکست هغه حقيقي سبب ذکر کړي دا نور اسباب کو پرې دی حقيقي سبب سو د الله حکم او د الله قضا او تقدیرو راشي د الله په لار کې د الله د رضا د فار دشمن سره جنگيږي او کنه د الله د رضا د فار نه جنگيږي بدبخت یې نو دشمن در په سراغله به غیرتوب خو مکوې د خپل وطن او د خپل ځان دفاع خو کوي دا غال الفاظ الله رب العالمین له دومره خوښل چې قران د هغه په الفاظ را نازل کو دې مطلب دا دی چې اول دې مسلمانان ښکارېدل خلق لدا څخه ښکارېدل چې ګنې دا هم مؤمنان دي حلیا شکل صورت دا سه جوړ کړه او ناس تپاسه د مسلمانانو سره وا خدا جنگ چې الله رب العالمین د مؤمنانو د کافرو په منځ کې راوستو او غیله وی چې موږ تاسو مرګري یو د خفقان اظهار پې کوي او په زړه کې خوشحال دي چې مسلمانانو نبی صلی الله علیه وسلم له تکلیف ملاو شو نو الله رب العالمین چې مؤمنانو لا ظاهری شکست د اوهد په میدان کې راوستونو دا غنده خلک په سرګندول چې د خپل ورونو تر ګرانو لدا وې دا غي بارکه دا وي کدی زمون پشان کورونو کې ناس وې او د نبی صلی الله علیه وسلم مرګري شوه نه وې jihad لنه وې اوتی نو دای بمړ شوی نه وې الله رب العالمین ورلوی زده ځان نتا سمرګ دفه کوي کنه تاسو خو میدان د jihad نه یوتی چې موږ د خپل استاد عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه نه دې آیات بارکه ته پوښوکو او عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه وی چې انا قد سالنا عن ذلك دې آیات بارکه موږ هم د نبی اسلام نه ته پوښ کړو نو رسول الله عليه الصلاه والسلام فرمایلیو ارواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقه بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت د دې شهدا او دا روحونه الله رب العالمین د شنو مارغانو په ججرو کې واچول او د عرش لاندې سپنجري د لري رازوند دي دي نو دای په جنت کې سری چې کم ځای خوښ شي بیا د آرام او د امید لپاره دغه پنجرو لرازي پرې کې دمه او آرام کوي في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيا الله فلار کې کوم خلک شهیدان شي نو د جنت د دروازې په خوا کې یو نهر دی دا غي سره یو شنا خیمه لګیدلې ده او په هغه خیمه کې دا شهدا پاتې کیږي سارو ما خامور له جنت غریز خرازي فرحين بما آتاهم الله من فضله په دې آیات مبارکه کې اوس بشارت د مؤمنانو لا بشارت د شهدا ولا دای د پار زیره چې دای به خوشاله او دای له وزیر ملاویږي څه شول دوه کسان چې راوستل تاسو چا ډیګري ولته